بېشکه د پرېکړې ورځ یو ټاکلی وخت دی کومه ورځ چې په شپېلۍ کې پوه کړی شي نو بیا به تاسې ډلې ډلې راځئ او اسمان به پرانیستل شي نو دروازې دروازې به وي او غرونه به وخوځول شي نو سپین زګ غوندې به شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم روزلی عمر ابن ابي سلمه روایت کوي وایي زه وړوکی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په روزنه کې وم د خوراک پر وخت به زما لاس د کاسې یوې او بلې خوا ته تلی، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وویل، ای هلکه! بسم الله وایه، په ښي لاس او له خپلې خوا خوراک کوه. نوموړی وایي، له هغه وروسته تر پایه زما د خوراک همدا طریقه شوه. د دې حدیث روایت بخاري او مسلم کړی دی. مينا فطري شهيدان غلطه ګلونه دي مينا فطري شهيدان غلطه ګلونه دي کله څوک نیولای شي دا د دګمریانو کور دا د نن یکشنبه د څوارلس سوه نهه دېرشم هجري قمري کال د ربیع الثاني د میاشتې شلمه نېټه چې د دوه زره اوولسم میلادي کال د جنوري د میاشتې له اوومې نېټې سره سمون خوري د نن ورځې سهارنۍ خپرونې ته مو زاسې ملیا سرکلی کوم په پیل کې ستاسو پام د خبرونو سرټکو ته راګرځو د غزنی ولایت په شلګر کې دوه ټانګونه ویجاړ یولس تن عسکر مړه او ټپیان شول د نیمروز په دلارام کې یوه چورلکه وویشتل شوه د روزګان ولایت ترینکوټ ته څیرمه یو ټانګ یوه شوبله او یو رینجر ویجاړ، شپږ عسکر قتل او ګڼ مهمات یې ولجه شول. د خوست ولایت په صبوریو کې چاودنې د پنځو عسکرو ژوند واخیست. او اشغالګرو د هلمند په نوزاد کې په بازار او دیني مدرسې چاپه ووهله، ګڼ ولسي خلک یې شهیدان کړل. اوس هم د خبرونو تفصیل د غزني په شلګر کې دوه ټنګونه ویجاړ یولس تنه عسکر مړه او ټپیان شول. پرون سهار شاوخوا اته بجې د غزني ولایت شلګر ولسوالۍ اړوند د علموالو او کوک سیمو کې د مزدور دښمن په عملیاتي قوه د اسلامي امارت مجاهدینو بریدونه ترسره کړل. د معلوماتو په اساس د جګړې په جریان کې د یادې قوې دوه ټانګونه د راکټ په مټ ویجاړ شول. دغه راز څلور تنه عسکر ووژل شول او اووه تنه نور ټپیان شول. په نښته کې لله الحمد مجاهدینو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. د نیمروز ولایت په دلارام کې یوه چورلکه وویشتل شوه. د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ اړوند د حاجي ولي جان پمپ ته څیرمه وړمه ورځ مجاهدینو کمین نیولی و چې د دښمن چورلکې راورسېدې. مجاهدینو په چورلکو د دو ملي پیرونه وکړل چې له امله یوه چورلکه وویشتل شوه. له ویشتلو سره سم چورلکې هڅه وکړه چې د جګړې له ډګره ووځي، د شوراب میدان پر لوري روانه شوه چې پر نیمه لار یې اور واخیست او راولوېده. په کې سپاره ټول عسکر ووژل شول. د روزګان ولایت ترنکوټ ته څیرمه یو ټانک، یوه شوبله او یو رینجر ویجاړ، شپږ عسکر قتل او ګڼ مهمات یې ولجه شول. د روزګان ولایت مرکز ترنکوټ ته پر غځېدلي سړک پرون سهار د مزدور دښمن په هغه موټریز کاروان چې له کندهار ښار نه د مرکز ترنکوټ پر لوري روان و وسلوال برید ترسره شو. برید چې پکې سپکې او درنې وسلې وکارول شوې، تر مازیګر پورې یې دوام وکړ. د برید په پایله کې د دښمن یو ضربتي ټانک، یوه شوبله او یو رینجر موټر په بشپړه توګه ویجاړ او ګڼ شمېر مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته چې د شپږ تنو وژل شویو جسدونه یې د جګړې په ډګر پاتې شول. همداراز له دښمن څخه څلور کارمولي ټوپکونه، يو امريکايي ثقيل دوه ګايز د مجاهدينو لاس ته ورغلي مجاهدين ته لله الحمد هيڅ نوزيان نه دی اوښتی د لوګر ولايت مرکز کې دوه رينجر ويجاړ دښمن ته مرګ ژوبله واوښته پرون سهار شاوخوا نه بجې د لوګر ولايت مرکز اړوند پاتخاب سیمه کې د مزدور عسکرو په کاروان د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ د معلومات له مخې د برید په پایله کې د دښمن دوه عرادې رنجر په ټولیزه توګه ویجاړ شول دغه راز دښمن ته مرګ ژوبله واوښته، خو کره شمېر یې لا نه دی روښانه شوی. د پکتیکا په مرکز کې اربکی قومندان حضرت ووژل شو. له پکتیکا ولایت نه په ترلاسه شوي خبر کې ویل شوي، تېره ورځ ماسپښین شاوخوا دوې بجې د یاد ولایت مرکز اړوند شاه کاریز سیمه کې په اربکي قومندان حضرت د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ خبر وايي برید د ځانګړي تکتیک له مخې ترسره شو او په مهال یې نوموړی ځای په ځای ووژل شو او د خپل وحشانه کړنو په سزا ورسید. په خبر کې ویل شوي نوموړی ډیر وحشي کس و چې د سیمې مظلوم ولس یې له وحشتونو او ظلمونو څخه تر پوزې رسېدلی و. د خوست ولایت په صبوریو کې چاودنې د پنځو عسکرو ژوند واخیست. د راپورونو له مخې تېره ورځ ماسپښین شاوخوا دوې بجې د خوست ولایت صبورۍ ولسوالۍ اړوند آبادخانې سیمه کې په پلیو عسکرو د اسلامي امارت مجاهدینو د ایښودل شوي ماین په مټ چاودنه ترسره کړه. د معلوماتو په اساس په دغه چاودنه کې پنځه تن عسکر ځای پر ځای ووژل شول. همداراز د یادې ولسوالۍ د بازار په مکتب کې د ګوډاګي ادارې وحشي عسکرو د ملکي خلکو په وړاندې سخت وحشت ترسره کړ خبر وايي، مزدور عسکرو یو تن سپین ږیری په خورا قساوت سره شهید کړ او دوه تنه ملکیان یې له ځان سره د بندیانو په توګه یوړل او یو بل خبر زیاتوي چې د یادې ولسوالۍ اړوند آبادخاني سیمه کې د ګوډاګۍ ادارې د استخباراتو په مهم کارمند اسلام چې په ولسوال سره مشهور و د اسلامي امارت مجاهدینو د ښخ شوي ماین په مټ چاودنه وکړه معلومات ښیي په دغې چاودنه کې نوموړی ځای په ځای ووژل شو او د خپلو ناوړو کړنو په سزا ورسید د فاریاب په قرمقول کې د مزدور دښمن یو ټانګ ویجاړ شو. د فاریاب ولایت د قرمقول ولسوالۍ په مربوطاتو کې تیره ورځ یوولس بجې د مزدور دښمن په یوه ټانګ د خښ کړای شوي مین په مټ قوي چاودنه ترسره شوه. د چاودنې له امله ټانګ ویجاړ او پکې سپرو عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. د هلمند په نادعلي کې شوبله ویجاړه، پکې سپاره مزدوران مړه او ژوبل شول. د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ اړوند د قاري د پوستې په سیمه کې بېګا شپه د مزدورو پولیسو یوه شوبله د کمین په ترڅ کې د راکټ په مټ وویشتل شوه. په پېښه کې شوبله په بشپړه توګه ویجاړه او پکې سپاره مزدورو پولیسو ته مرګ ژوبله واوښته. یو بل خبر وایي چې اشغالګرو د هلمند په نوزاد کې د سیمې په بازار او دیني مدرسه چاپه ووهله ګڼ ولسي خلک یې شهیدان کړل. تېره شپه امریکایي اشغالګرو ځواکونو د خپلو کورنیو مزدورانو په ملتیا د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ په اورموز سیمه کې او ورسره نږدې دیني مدرسه چې لسګونو طالب علمانو او حافظانو درسونه پکې ویل چاپه ووهله. د لومړنیو معلوماتو په اساس دښمن د سیمې په بازار کې د خلکو ګڼ دوکانونه او هټۍ په بمونو والوزولې، مالونه یې ځینې چور او تالان کړي دي، ګڼ شمېر ولسي خلک یې هم شهیدان او ټپیان کړي او یو شمېر یې بندیان کړي دي. ورسره یې په سیمه کې د دیني مدرسې په انګړ هم چاپه وهلې، هلته مېشت طالب علمان یې اکثره شهیدان او ټپیان کړي او ګڼ شمېر یې له ځانه سره بوولي دي. له بلې خوا دښمن سیمه تر اوسه تر کلکې محاصرې لاندې ساتلې، هېڅوک له سیمې څخه بهر وتلو یا ورداخلېدلو ته نه پرېږدي او په ولسي خلکو باندې یې عام وحشت راوستی دی. له سیمې څخه ولسي خلک وايي چې هېڅوک نه پرېښودل کېږي چې د شهیدانو جسدونه ټول کړي یا ټپیان تر یو ځای پورې ورسوي. د ټرمپ له خوا د نوې ستراتیژۍ په اعلان سره د امریکا وحشي ځناورو او د هغو غلامانو د عام ولس په وړاندې خورا لوی وحشت پیل کړی چې په دې لړ کې یې د خلکو بازارونه او تجارتي مراکز، ورسره دیني تعلیمي ادارې او مساجد تر خاص هدف لاندې راوستي دي. دوی فکر کوي چې د خلکو په وړاندې وحشیانه چلند او د دیني مقدساتو او تعلیمي ادارو په وړاندې ظلم او سپکاوی به دوی د مسلمانانو په دې کور کې بریالي کړي او خپلو اشغالګرانه موخو ته به یې ورسوي خو خبر نه دي چې د تاریخ په اوږدو کې کله چې یرغلګر په افغانستان کې ګونډه شوي د شکست له عمده عواملو څخه یې په دیني ارزښتونو بریدونه او د عامو خلکو په وړاندې وحشت و چې ولس یې حساس کړی او د خپل دین او مال دفاع ته یې اړ کړی دی او یو بل خبر وايي چې د یاد ولایت د نادعلي ولسوالۍ اړوند د دراهي په سیمه کې دوه تنه سرحدي پولیس د حقایقو په درک کولو سره د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شول. نوموړو له ځان سره دوه میله ثقیلان هم مجاهدینو ته راورسول او کلک هوډ یې څرګند کړ چې نور به هیڅکله د ګوډاګۍ اداري لیکو ته ورنشي. او بل خبر زیاتوي چې د نوزاد ولسوالۍ اړوند د ارموز په سیمه کې بیګا شپه یوه بجه امریکایي یرغلګرو د خپلو لاسپوڅو کمانډویانو په ملتیا د چورلکو په مټ د ملکي خلکو په کورونو او بازارونو د چورلکو په مټ چاپه ووهله. دښمن د چاپې په مهال ګڼ کلیوال خلک برمته کړي او ډیر جنایتونه ترسره کړي چې په اړه نور جزئیات به یې وروسته خپاره شي. همداراز د نوموړي ولایت د ګرشک ولسوالۍ اړوند د سپین مسجد د مانده په سیمه کې پرون ماسپښین یوه بجه د مزدوري اردو په شوبله د خښ کړای شوي مین په مټ قوي چاودنه ترسره شوه. د چاودنې له امله شوبله ویجاړه او د یوه قمندان په شمول دوه تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل او یو بل ژوبل شو او د یاد ولایت د ناوي ولسوالۍ اړوند د ژړ صاحب په سیمه کې وړمه ورځ ماسپښین درې تنه سرادیب مزدور پولیس یو په بل پسې د درازکو په مټ وویشتل شول چې دوه تنه یې ځای پر ځای قتل او یو بل ژوبل شو. او یو بل خبر زیاتوي چې د ناوې ولسوالۍ اړوند د خسراباد په سیمه کې پرون ماسپښین یوه بجه دوه تنه پلي عسکر د مجاهدینو له لوري د درسکو په مټ وویشتل شول چې یوې ځای پر ځای قتل او یو بل ژوبل شو او د یاد ولایت په نهر سراج کې تکتیکي ماین د یو عسکر ژوند واخیست او د دې ولایت د لښکرګاه په وسلوال برید کې یو مزدور عسکر ووژل شو د هرات ولایت په سیندنډ ولسوالۍ کې یو عسکر قتل او یو بل ژوبل شو همداراز د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې یو تن اربکی ووژل شو د یاد ولایت په خان آباد کې یو بل عسکر ژوبل شو او یو بل خبر زیاتوي چې د دې ولایت په علي آباد کې یو پولیس ووژل شو او وسله یې مجاهدینو له ځان سره یوړه د کابل په ښار کې چاودنې د یو عسکر ژوند واخیست همداراز د غزني په مرکز کې د پوستې پیرهدار د لیزر په مټ ووژل شو د فراه په مرکز کې ژوبل شوی د اپراسیون امیر منیر خان د ژورو ټپونو له امله ومړ. د فراه ولایت له مرکز نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي، د همدې ولایت د امنیه قومندانۍ د اپراسیون امیر منیر خان چې دوه ورځې وړاندې د مجاهدینو د غلچکي برید په ترڅ کې مرګونی ژوبل شوی و، تېر ماښام یې د ژورو ټپونو له امله ساه ورکړه. د بادغیس په دره بوم کې د مزدور دښمن په پوسته وسلوال برید ترسره شو. د بادغیس ولایت د دریبوم ولسوالۍ اړوند د قالي زردک په سیمه کې بیګا ماښام اوه بجې د مزدور دښمن په امنیتي پوسته وسلوال برید ترسره شو. برید چې تر یوه ساعت پورې دوام وکړ، په پایله کې دښمن ته تلفات اوښتي خو کره شمېر یې نه دی ترلاسه شوی. مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوزیان نه دی اوښتی. تېره شپه شاوخوا یوه بجه د لغمان ولایت قرغیې ولسوالۍ اړوند د سرخوګانو ته نږدې د کابل جلال آباد په لویه لار د مزدورو عسکرو په پوسته د مجاهدین له لوري برید ترسره شو. د خبر په اساس د برید په جریان کې دښمن ته ځاني او مالي تلفات واوښتل خو دقیق شمېر یې لا نه دی روښانه شوی. د کونړ ولایت په منوره ولسوالۍ کې موټر ویجاړ، دښمن ته مرګ ژوبله واوښته. پرون سهار شاوخوا نه بجې د کونړ ولایت منورې ولسوالۍ اړوند د کار کنډو سیمه کې د مزدور دښمن په درو پوستو د اسلامي امارت مجاهدینو د سپکو او درنو وسلو په مټ بریدونه ترسره کړل. د معلومات له مخې د بریدونو په لړ کې د دښمن یو اراده موټر د دهشکې په مټ ویجاړ شو. دغه راز دښمن ته مرګ ژوبله واوښته خو دقیق شمېر یې نه دی ترلاسه شوی. همدارنګه د یادې ولسوالۍ مربوط بچي ډاک سیمه کې په پلې تېرېدونکو اربکیانو د مجاهدین له لوري ناڅاپي برید ترسره شو. د معلومات له مخې برید نن سهار شاوخوا اووه بجې وشو او په لړ کې اربکیانو ته مرګ ژوبله واوښته مګر کره شمېر یې تر دې دمه نه دی ترلاسه شوی. له یادې ولسوالۍ څخه په جلا خبر کې ویل شوي پرون غرمه دولس بجې د انځرو ډب او منډیکول سیمه کې د دښمن په پوستو د اسلامي امارت مجاهدینو بریدونه ترسره کړل چې له امله یې دلته هم دښمن ته ځاني او مالي تلفات واوښتل خو دقیق شمېر یې لا نه دی معلوم شوی. همداراز په کندهار ښار کې یو اربکی قومندان د غلچکي برید په ترڅ کې ووژل شو. د کندهار ولایت مرکز کندهار ښار نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې پرون سهار لس بجې د کندهار ښار د نهمې حوزې د احمدي مارکېټ په سیمه کې د شاولي کوټ ولسوالۍ د یوې امنیتي پوستې اربکی قومندان احمد شاه په خپل موټر کې د مجاهدینو له لوري د غلچکي برید په ترڅ کې ځای پر ځای ووژل شو. له برید وروسته مجاهدین روغ رمټ تر خپلو مرکزونو پورې راورسېدل. د هرات په چشت ولسوالۍ کې په پوسته برید یو عسکر قتل او دوه ژوبل شول. د هرات ولایت د چشت ولسوالۍ اړوند د دیزیور په سیمه کې تېره شپه لس بجې د مزدور دښمن په پوسته وسلوال برید ترسره شو. برید چې تر یوه ساعته پورې دوام وکړ، په پایله کې یو تن مزدور عسکر ځای پر ځای قتل او دوه تنه نور ژوبل شول. د خبرونو پای.